او پدې کې اثبات د وحدانیت او د باری تعالی او دا یو سل یو آیات پوری او پدې کې درې بابونه اولنې باب تر یوشتم آیات پوری یا موت اول عبارت عن النطفه قبل نفح الروح نطفه وا چې کله پدې کې روح نو بوکل شوی دوی موت راځي نو هغه په دنیا کې راځي چې موت متعارفه ته وایي اولنې ژوند چې دی ناغدار بنفع روحي چې کله د کې روح پوکواله شي انسان د مور په خېټه کې وی او دته الله کریم روح ورګي او دویم جون چې د ناغه په پس د بعثت نه په قیامت کې روح المانی دا ذکر کړی دی او سورت مومنون 11 12 آیات سره د سورت حج شپږ شپېتم آیات سره دا موافق دا دا ترجمه دا عنوان د سوره مریم پنځلسم آیات سره او سوره روم سلوختم آیات سره الله کریم وی اولم نشوي ماشته کړی بیا به تاسو وفات کیږئ دغه دویم ته د مرګ د انسان باندې راځي او برزخی ژوند په دې آیات کریمه کې نه دی ذکر معتزله وایي چې د قبر ژوندون نشتا ولی نشتا ځکه دې آیات کې داغه تذکرہ نشتا دارنګه په صورت مؤمن کې داغه تذکرہ نشتا داغه جواب دار چې دا مکالمه او مخاطبه را د کافر سره کافرو د آخرت ژوند نه مانو چې هغه حقيقي ژوند دی نو داغه په نسبت باندې برزخی ژوند به سمنلې وي برزخی ژوند د آخرت په نسبت باندې کم دی نو ځکه هغه دی آیات کې نه ذکر کړي کما معنا ترجمه چې علامه سدی ذکر کوي رحمه الله چې کنتم امواتن فاحیاکم تاسو مړوي نو په قبر کې می ژوند کړی نو دا ترجمه زګه کمزور ده استاد محترم شیخ عبد السلام رحمه الله ذکر کول چې قبر کې یحییکم مراد شي نو دوباره ژوند داغه نه پس بیا مرګ نه دی ذکر نو چې مرګ نه دی ذکر نو په قیامت کې به الله بیا مړي ژوند کوي کې ژوند دی به ژوند کوي دیو جنا د قبر زندگی په دې آیات کریمه کې نشتا ها احادیث په دې باندې ډېر زیات دي صحیح قوي احادیث دي او د قران تشریح ده تاسو لپاره می پیدا کړیو تاسو مالکان یې نو اشتراکیات دهریا هغه د دې قائل دي بس یو انسان د هر انسان د هر شي مالک دی او هغه وی اشتراکیت معنی زر زمین زن دا وی مشترک دي د هر چا دي په دې زر مان سره زر پیسې زمکا خزا دا وی شریک دي د دې جواب دا دی چې دا لکم کې دا کوم جمع ده او جميعا هم جمع ده او جمع چې په مقابله د جمع کې واقع شي نو مراد تقسیم علی الاحاد پیدا کړي عرب رکبو دوابهم مرکبوم جمع دا دوابم جمع دا نو هر سړی په خپل سورلې سور شو لبسو سیابهم لبسوم جمع دا سیابم جمع دا هر یو سړی خپل جامې واغوندلې واغوستلې نو دلته کې هم هر سړی د خپل مال مالک دی دویم اشکال ذکر کوي چې دا لام للانتفاع دی خلق لكم استاسره فائدې د پاره می پیدا کړی دي نو په دې باندې اشکال دا دی چې بعضی سيزونه خود ضرر دي لکه مار شو لړم شو دې کې څه فائدہ را جواب دار فائدې دوه قسم دي یو فائدې ظاهریه دي یو خفیه او سریه دي مار لړم کې کتا ته فائدہ نخکاری دي کې ډېرې فائدې الله پیدا کړې دي او بلکې هیڅ فائدوم نه عبرت یا غستلې شي عبرت او د الله وحدانیت ته معلومیږي درې مشکال دلته دا ذکر کړي اباحیه او ډله دا چې لام للانتفاع ده نو موږ له هر شی روا ده هر شی روا ده او هر شی د هر چا ده دغه شان زر زمين زندام روا شو جواب دا دی چې هر شی روا دی نو ستا قتل بم بیا روای چې ته هر سره روا دی دا الزامی جواب دی بلدار چې هر شی روا دی خو په طریقې د شریعت باندې روان دی روا دی دغه څه نه دی روا ندیو جنا د الله می اجلیه دی خلق الاجلکم بیا بعضې د انتفاع د پاره دي او بعضې د اعتبار او فائدې اغستلو د پاره دي خلق لكم ما في الارض جميعا یا معنا یا تاخذو جميعا منه لکه سوره جاسیه کې فرمایي یو دیار لسم آیات کې معنا یا تاخذو تاسو عقیدو ساتي چې دا هر څه د الله د طرف نه دي مونږ چایو پیدا کړی پاک الله غنی سبحان دا جواهر دی الله پیدا کړی دی او الله د نور نه پیدا کړی دی دارنګ ملائک چې دی الله کریم ګرځولې دي متپوس ته کوي چې زه پزمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم خلیفہ ست ویلې کیږي خلیفہ سو کوئی دا انسان دا الله نائب دی دا خبره خطا دا غلطه ده نیابت پس د غیبوبت نه کیږي منوب عنه غائب شي نو نائب دغه په ځای قائم مقام شي یا نیابت ال کیږي چې کله هغه منوب مرشي نو نائب دغه په ځای قائم مقام شي یا منوب عاجز شي نو داغه نائب راپاسی داغه په ځای باندې کینی الله کریم د مرګ نه پاک دی الله باندې غیبوبت ناراضي په الله باندې عجز ناراضي نو ته څنګه وې چې انسان د الله نائب دی دا خبره دا صحیح نه دا غلطه ده علامه ابن قیم رحم الله مفتاح دار السعاده یوسل شپږ شپیتم کې د صفه کې ذکر کړي خلیفہ یو چې د په معنا د قوم یخلف من الجن نو معنا دا شورا انی جائل فی الارض خلیفہ یقینا از ګرځون کې ما پرزمکه کې خلیفګان د پیریانو او دا معنا سورته فرقان 62 نمبر آیات کې او سورت انعام آیت نمبر 165 کې د دې تایید شته دی دویمه معنا د خلیفہ دا یخلف بعضهم بعضا بعض بملکیږي بعض به داوی خلیفګان مقرر کیږي پلار مرشي بچي خلیفہ شي او دا معنا د سورت فاتر یو کم سلو ختم آیات کې سورت نمل دوشوي تم آیات کې او سورت مریم یو کم شپیتم کې او سورت زخرف او شپیتم آیات کې د دې معنی تایید دی درې معنی دار د خلیفہ چې مامور من الله داسې او شخصیت پیدا کوم چې هغه ته د الله تر طرف نه امر کیږي دغه مامور من الله ته خلیفہ وایي یقینا ز پیدا کون کې ما په دې زمګه کې خلیفتان دا سه هستی چې هغه تباز امر کوما زما احکام به جاری کړي بیا د خلیفہ طریقه په شریعت کې سره خلیفہ په پا کومه طریقه باندې نیول کی شریعت کې د خلیفہ جوړولو سلور طریقې دي یو طریقه دا ده چې خلیفہ بالتنسیس چې شریعت او صاحب شریعت وي چې فلان کې به زمانه پس خلیفہ وي لکه دا نبی علیہ السلام ویلو کله چې نبی علیہ السلام مرض وفات کیو وی مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس امرو کې ابو بکر صدیق تا چې خلکو لمونځ ورګي چې نبی علیہ السلام په خپل ژوند کې په خپل مصلا ودرئ معنا دار چې دی خلیفہ دی او کله چې عائشه صدیقی او فرمایل چې د الله رسول هغه نرمزړې دی خپه بشي بل څوک دودريږي نبی علیہ السلام پاغي غصه شو خفه شو انتن صاحبات یوسف زیو سویما او تاسو بل سوایي مرو ابا بکر فلیصلی بالناس دا سو عمر کې ابوبکر صدیق ته چې د خلکو لمونځ ورکینو یو خلیفہ طریقه دارا چې صاحب شریعت وي چې د دې زما په مسلمانانو ودرېږي دویمه طریقه چې به استخلاف الخلیفہ کم اولنې خلیفہ یې هغه دا وای چې ما پسې برستو فلان کې سیب خلیفہ وي دا دویمه طریقه ده او دا چا کړیو دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېدو نو عمر فاروق خلیفہ مقرر کړو چا ورته وی چې دا خو سخت سخت دلیل انسان دی طبیعت سخت دی د پمون باندې داسې کسول مقرر کړي نو ابوبکر صدیق فرمایي زما په دمانه ډېر خګومان دی چې دی با صحیح فیصله کوي د الله دین به قائمای او کچره داسې اونکلل سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نظر دا چې ظالمان به پوه شي چې کم زید واپس ای ته دوی واپس کیږي سبابت الله تپوس کې کده څه زیاته وکم درېمه طریقه د خلیفہ مقرر کولو داله چې یو شورا مقرر شي د صالحینو او هغه یو بادشاہ او مشر مقرر کی او دا طریقه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړی و چې هغه شپږ کسانو جرګه مقرر کړه او ویجره چا په دې کې یو طرف ته کم طرف ته کسان زیات شو بس د هغه په نظریه او د هغه په سوچ به خلیفہ وي نو تر دې حد پورې دغه سو اکثریت له اعتبار شته دی دا اکثریت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دل اعتبار ورکړو او سلورمه طریقه دارا په دې کې اولنې دوه طریقې چې د ناغات ختم شوې دي تلې دي ځکه نبی عليه السلام هم نشته د دنیا نه تلې دي او خلیفۃ او خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نشته دي دا دوه طریقې رستنې په دې باندې امیر او بادشاہ جوړېدل شي او چې دا نبی دا غوبل وی لکه څنګه چې زمونږ پر ملکونو کې دی دا د اصلاح او د کامیابی سره طریقه نه ده بچې لګي وبراوړه دارنګي عاقل بوي مسلمان او مسلمان با بادشاہي کافر با بادشاہ نه جوړيږي عدلن عادل بوي ظالم با بادشاہ نه جوړيږي مجتهدن بصیرن او دیبا مجتهد وی معنا مسلو کې بزان لار پیدا کول شي عقلمن او بصیرت والا بوي او نبی علیہ السلام فرمایلی کله چې دجال راشي نو والله خلیفتی علی کل مؤمن الله زما خلیفہ دی په هر مؤمن باندې ابوبکر صدیق ته چا خلیفۃ الله وایو نا اور ته فرمای لست بخلیفۃ الله ما ته خلیفۃ الله مو وایا بلکې لکن خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم حسبی ذالک زه خلیفہ رسول الله مودا مال پر کافی ده دارنګي ومنع طائفه من العلماء هاذا الاطلاق او یو انسان ته لا یقال للانسان هاذا خلیفۃ الله مفتاح دار سعاده صفحه نمبر 196 کې علامه ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی چې علما او یو طائفه د حرام او ناروا ګرځولې دي چې انسان ته خلیفۃ خلیفۃ الله ویل شي انسان د الله خلیفہ نه دی انسان که خلیفہ دی نو په دې معنی چې مامور من الله دی یخلف بعض من البعض دی پلانکه ظالم دې ما سره دا زیاته کړي پلانکه ظالم د خو غیبت دی خدا تعالی روا دی دارنګي استعانت او د چانه امداد غواړي رور ما سره امداد کولته او ظالم دی زما پټه قبضه کړي دی زما پوله وهل دا استعانت د پارم ته کول شي دارنګ استفتاء چې کله مفتی ته سړی استفتاء لګیږي یو سوال دی استفتاء لا هغه دار چې فلان کې سړی دی هغه زما میراث نه راکې ظالم دی زما مال قبضه کړي دی ظالم دی دای کړي دی دې کوم د خیبت روا دی مجاهر لا جای سکم انسان په جهر ګناه کوي داغه غیبت روا دی دارنګه تعریف لروا دی چې تاسو یو سړی وای چې زید ته کم زیدا ګډا یادې اړوندا یادې ځکه زیدان غنوي د تعریف د پاره کولې شي او شپغم تحذير د پاره کولې شي یو سړی د کلی کې چا سره لین دین کوي تور ته وای چې هغه سره لین مکه وا دی ګور ډیر ظالم انسان دی او ته دې دغه مصیبت نه بچ کول غواړې دا تعالی روا دی دلته ملائکه چې دی ندام د استخبار د پاره چې الله ملائ انسان خدا سدا سکارونه کوي منګ نه پویګو الله کریم کستا په کې څه حکمت دی نو الله رب العزت به راغي مطابق فرمایلی دي بل سوال دار چې ملائکو ته دا څه پته وا چې دا انسان به ویني توي ملائکو ته دې څه پته لګېدلې وا د دې عالم ملائکو عالم الغیب ندي د دې جواب داري یو جواب داري چې ملائکو قیاس الشاهد علی الغائب کړي دي د دې انسان نمخ کې پر ځمکه باندې پیریو نو پیریان چې دی هغه په پدې کې ظلمونه کول نو دی قیاس الغائب له شاهد کړي دي معنا کچر انسان راشي الله نو څنګه پیریان ظلمونه کوي داس و انسانان هم کوي دویم دار ملائکو د دینه معلومه کړي وا چې الله کریم او ته خلیفہ ویلې دي او خلیفہ فیصله کوونکی ته وایي نو فیصله ال کیږي چې جنگ جګړه کیږي نو دینه معلومه کړي دا چې انسانان به جنگ جګړه کوي درین دار د دا انسان دا خمیر چې تیارې دو نو ددرا خاور د مختلفو زینونو راغستل شوی و ویل الله خبر را کې ماتا په نمونو د دې سيزونو باندې په تاثیرونو د دې سيزونو باندې ان کنتم صادقین زکه چې یی تاسو رښتینی یا که تاسو دې کې رښتینی چې انسان م پیدا کوا نو زې ماته د دې سيزونو حقیقت بیان کړي ملائکو سسیزونه الله پیدا کړل چا د انسان ضرورت لکه وبشوي خوراک شو الله وی داس دی داس دی ملائکو ترغه پته نه وا آدم علی السلام ته الله خود لیو نو آدم ملائکو لا جواب شو آدم علی السلام جواب ورکو په دیوانه سوال دارا دی چې کله الله آدم علی السلام ته خودلې دي او ملائکه ته نه دي خودلې نو بیا د ملائکه سکوتای خو بده کې نشتا جواب دا د علم هم دغه ته وي یو انسان ته سبق یاد شي او خودلې شي هغه به پويږي او بل انسان ته اونو خودلې شي اړو د سر نه سبق لیدلې نه وی چاو ته خودلې نه دغه عالم لا په دغه جاهل باندې غورواله وي په دغه ناپوهه انسان باندې غورواله وي دغه شان الله کریم ادم علیه السلام ته غورواله ورکو یادار چې دغه طاقتونه په آدم علی السلام کې پیدا کړو او دا چې په ملائکو کې نشو لوی شي بچي لوی شي دا ډېر تکلیف وکافي پلار دې درس نه راځي کنه او ګوره مخکې کل ها ذکر شو علم آدم الاسماء کل ټول نمونه نو ټول نمونه دا کلو استغراقی نه ده ته کلو عرفی وای کلو عرفی معنی دا چې سل سزونو ته ضرورت هغه ته الله خوذل دانه چې د ذره ذره نه خبر کنا چې کم سزونو ته د ضرورت را ته پاغه باندې خبر کوم عبید الله سیندی رحمه الله د چې د اول نسیکو او د به د ماما کرا پاتې کېدو عقیده او نظریه خراب وا دیوې د سکول دورو زو مطلب راتلمه په لار کې د یو پندت ته مو د هندوانو د مولا پندت وته وي او د مسلمان عالم مناظره وا نو دغه مناظره ته زه حاضر شوم په دغه ځای کې زو ولاړو ما نو مسلمان ورته وی چې تاسو دومره نه اهل خلک یی چې تاسو په خپل لاس باندې بوت او تراشي او هغه ته بیا سجده کوي دا غي عبادت کوي هغه پندت او هندو ورته وی چې تاسو په خپل لاس یو کوټه جوړ کړی دا بیت الله یو خو تاسو د قبرونو بندگی کوي هغه زموږ اسلام کې دا نشته ول تاسو د کوټه د بیت الله د غي عبادت کوي هغه ورته موږ د کوټه عبادت نکو د کعبه عبادت نکو د رب کعبه عبادت کو کله چې د الله حکم او بیت المقدس ته مخ کې موږ غي طرف ته منځونو کول کله چې د الله حکم را لې چې تاسو بیت الله ته مخ کې موږ بیت الله ته راو ګرځیدلو نو موږ د کعبه نه د رب الکعبه عبادت کوو او صرف دغه زمنګ طرف ته داغه په طرف باندې ودرېګو ویغه خبر الله زما زله کې واچولا د مسلمان مسلمانې طرف ته بیا ما چې یو کتاب مطالعه د پار راغستو نو تحفت الهند کتاب ما ته ملګر راکو هغه سره زما نور اسلام ته بیا چې کله تقویت الایمان د شاسه ما ته ملاو شو زره ماما د کور نه او تختې د ماما اسلام راوړو د ځان سره ابن اسلام لیکو پلارم سیکو کافر تیر شوی او عبد الله سیندی رحم مولا لوی مجاهد انسانو نو اوس جدول آدم سیده آدم علی السلام ته نوا سجده اصل کې الله ته دا ولیکن په طرف د آدم علیه السلام باندې و چې وکانا من الکافرین او دې پایلم د باری تعالی کې د کافرانو نه اور دې شیطان د استکبار چې دی په صورت اعراف کې دولسم آیات کې دارنګ صورت الحجر دیار لسم آیات کې ذکر شوی د نور وضاحت شوی دی الا ابلیس بعضوی د استثناء متصله ده استثناء متصله دې ته ویل کیږي چې مستثنا د جنس نه مستثنا منه نه وي نو دلته کې دا ابلیس د جنس د ملائکو نشو ځکه استثناء متصله ده استثناء متصله کې مستثنا معنی د الا نه پس چې کوم اسم وي دا د الا نه ما قبل مستثنا منه کې داخل وي نو دا ابلیس د جنس د ملائکو نشو او بیا باز خلک وایي چې دا ابلیس د ملائکو استاد او دومره لوی علم ورسره وو چې د ملائکو استاد خو بیا هم داسې راسي شو په علم باندې وای نه دا دا خبره غلطه ده یو خدای چې شیطان په باره کې الله کریم فرمایي کان منل جن ففسخا دا شیطان دې د پیریانو نو او د الله د حکم نه وتلې دې نافرمانی کړی دا کان من الملائکه نه دی ویلی او کما چې دا قاعده چې مستثنا د جنس ته مستثنا منه نه وی دا دا مطلب دی چې کله دا مستثنا په حکم د مستثنا منه کې داخله وي هغه سره حکم کې حکم چې له مستثنا منه ته چې کوم شی وي مستثنا تم وي نو دې ته متصل ویل کی مطلب دا چې کله ته مستثنا د مستثنا منه سره په حکم کې داخله والی نو دې ته ویل کیږي متصلا اگر که د جنس مستثنا منه نه نوي او چې کله حکم کې داخله نه نه هغه منقطع ده او منځ دې کېږي دی ونتا ورناشه به تاسو ځان له کمی کوونکو نه نعمتونه په ځان باندې په خپل کم کوي نو شیطان چې دی هغه آدم علی السلام دوک کړی دی راغله دی ورته وی دا کمی ونه چې تاسو منشي وی دا جنت دا چې دی شجره الخلد د دې پانه سکل او همیشه زندگی ملاوي دل بلدار انسان چې حریص فی ما منع چې کم شنه انسان من شناغي کې د هرس ډیر وینو یا آدم علی السلام په دې خطا شوه دی چې کې دې شي دا یو ونه باندې خوري الان کې داغه ونه په شان چې څومره ونه وي جنس داغه منو داغه نوع بندوا لکه یو عالم تربا را وستلو هغه ته چې را پټه را ګوډ کې جوار دی دا ګوډ کې یا تماکو دی دا ګوډ کې هغه ویجی دا واخه په کسی شی دا جوار په کسی شی مونږ ته او تعینو کا سن چې ناغه استاد ته په یو بوټي را پاسه سناخه کې خو چې دا جوار دی دا پرې دی او نور چې دی وهي اجراله پټه پاک درمن کړو ورته دام سکړي چې تا ویل دا یو بوټي پرې دی نه ما د الله بندګان د دې بوټي په شان بوټي پرې دی تاسو ټول پټه چې درمن کړي دی نو آدم علی السلام ته الله ویلي چې دا ونه مخره مان د دې په شان مخره هغه خطا شو بل ونه دا یو هغه بوټي ته سونه ویل چې کوم ته خود له شي داغه په شان بل نه وخړله والله عالم څوک دا وایي چې نه یو د تنزیه چې نه به تنزیهی وي لکه څنګه چې د گاډي کې سړی نه وي هات باهر نکالنا منع ہے نو منع صدا د الله خو منع نه کړي دیوار پر لیکای کرنا منع ہے الله خو سمنه نه کړي خدای تنزیه منوي کې دې شي آدم علی السلام په دې خطا شه دی والله عالم هغه وټه خړلې الله کریم آدم علیه السلام سره کلمې زده کړلې او چا نه زده کړلې مې ربي د خپل رب نه زده کړلې هغه کلمې بیا سورته اعراف ذکر کړې دي په سورته اعراف د رښتیا میات کې ربنا ظلمنا انفسنا الله کریمه موږ ظلم کړی دی په خپل ځان باندې دا کلمات از د کړیو لستلیو کم خلک چې دا وی چې آدم علی السلام عرش ته وکتل په عرش باندې کلمه لیکلی و نو دوی چې الله د خپل نوم سره دا نوم لیکل دی د لوی شان والا دی یا الله په وسیله د محمد باندې ما وبخي الله کریم ته تا ته څه پته چې محمد او په وسیله کې لوی دی الله دی وی چې ما عرش ته وکتل او استاد نوم سره د نوم لیکل شي نو ما ته پته د لوی شخصیت دی نو الله ته په دغه وسیله باندې بخنه کړی دا دا خبره خطا ده غلطه ده یو خو د دیو جن خطا ده چې صحیح مفت تفسیر او د قران چې شوی دی تفسیر القرآن بالقرآن دی هغه تفسیر القرآن بالقرآن کې ټول مفسرین دا لیکلي دي چې فتلق آدم من ربي هغه دغه کلمات چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الذين دغه کلمات دي د دین علاوه د نور تفسیر کول لدی او بیا خاص کر چې مناقض او معارض د قران سره دا نه پکار دویم دا دی چې قران ذکر کوي چې مر ربه دلا کلمات د خپل رب نزد کړو او دغه حدیث او روایت کې د عرش نه لاغستل دي د رب نه نه دي دیو جنم دا خطا ده دریم دار چې دغه واقع کې ځکه مچ ذکر کړي چې لولا کا لولا کا لما خلقت الافلاک دین الله ورته کې چې دې نوې نه ما په ځکه اسمانونه نوې پیدا کړي او دا حدیث در اولا کم سره ذکر کړي نو د لولا کرا حدیث چې دی نو دا د دې عربیم غلطه ده په دې کې رکاکت لفظي دی قران سره هم معارض دی او سند هم کمزورې دی هر چې عربي غلطه ده نلوی رحم الله په دې پوره تفصیل کړی دی هغه د لولا کا مدخول چې دینو مرف ضمیر مرفوع راځي او دلته کې منصوب راغله یا مجرور لولا کر عقاب ضمیر راغله دی د لولا دخول په مرفوع کې منصوب باندې نه کی بلدار چې کله چې د دې جواب منفی وي حالته کې په خبر باندې لام ناراضي او دلته کې لما خلقت الافلاک کې لما خلقت باندې لام راوړې دي دا د عربیت د قاعده نه خلاف دی صحیح روایت کې والله لولا انت مهتدینا مهتدینا دا په جواب د لولا کې راغلي دي د لولا دخول په انت باندې شوی دی او بل طرف ته لم مهتدینا بغیر د لام نه ذکر شوی دی دینه علاوه اللجنه الدائمه د عربو یو فتاوا را 2317 صفحه ولنی جلد کې وایي چې دا حدیث نه دی دا ضعیف خبره ده دارنګي علامه فتنی مجموع بحار الانواع انوار کې ذکر کړی دی 512 صفحه دریم جلد دی چې دا روایت کمزور ضعیف او موضوعی دی تذکرۃ الموضوعات 86 صفحه کې ذکر شوی چې دا روایت کمزور دی موضوعات کبیر د مولا علی قاری کې یا کم شپیتم صفحه کې ذکر دی چې دا موضوعی روایت دی دارنګي موضوعات کې علامه سخانی لیکل دی اولنې جلد دی او کشف الخفا کې علامه عجلونی لیکل دی چې دا روایت چې دا کمزورې دی او دا پدې کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم راوی دی او عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم یو کمزور ضعیف راوی دی بلکې قران کریم چې دی غایه د خلقت د انسان چې ذکر کړی دا الا ليعبدون ذکر کړی دی دانه چې د نبی له سلام د وجنه د هرڅ الله فرمای و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق ما اسمان او زمکه د اظهار حق د پاره پیدا کړی دي د چا د مخ نه د الله په خوخه پیدا دي شیخ ویسار رحم الله فرمایل دا د چا د مخ نه د الله په خوخه پیدا دي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم دا سلوختم آیات پوری دویم باب دا ختم شو دې زنه دریم باب شروع کیږي او په دې کې خطاب خاص دی پس د خطاب عام نه مخیا ایه الناس ټول خلکو چې ټول خلکو اونمنلا اوس یا بنی اسرائیل اے د یعقوب علی السلام اولادا ک نور منیو ک نه منی تاسو خو یې منی کنه دی مليانو لکه یو انسان بیان کوي نو ټول خلکو ته دا مسله ومني چې اينه من علما او طلبا ته چې تاسو خو ومني ک نور څوک ناروا کوي نو کوي به ته خو د قران طالبې د قران عالم نه تل ناروا او نزان بچګا دا د الله رب العزت پرزو دا په مونږ باندې نو مونږ له پکار داري چې د الله خلاف پریدو د خطاب خاص پس د خطاب عام نه او په دې کې و فصل نه دي فصل اول او دو خطابات دي فصل اول په دې کې درې خصال او درې چرې خصلتونه د يهودو د دې لپاره چې مؤمنان د دین ځان بچ کی او درې صفات د مؤمنانو چې پاغه باندې انسان تحلیو کی ځان خسته کی د يهودو درې خباستونه یو تحریف مان د الله دین بدلول دویم ذکر کوي کتمان الحق چې هغه حق مسله پټه کړې و او درېم ذکر کې ترک العمل چې هغه به عمل نکاو ترک العمل کتمان حق او تحریف او مسلمانانو ته وایي چې صبر کوئ ایمان بالآخرت ساتئ او دارنګي صلات او د موز پابندي کوي باقی فصلونه هغه بیا خطابات دي او ذکر کوو بنی اسرائیل دا لفظ چې عبرانی جبه لفظ دی حافظ ابن کثیر ذکر کړی دی چې د الله نمونه ډیر دي دا ایل هم د الله نوم دی نو معنی د عبد الله او د الله نمونه درې زره دي او مشهور پکې دغه دی او کم نوی دا مشهور دی نور نمونه هم د الله ډیر دی نه اسرائیل معنا عبد الله اے د الله بندګانو عباد الله عبد الله دارنګ ابن جریر تبری ابن خلدون دی ذکر کړی دی چې د الله نوم په بل جبه کې اغستې شي او کنه شي اغستې لکه انګريزانو ته گارد وای پښتانه پارسيبان ورته خوده وای نو د ذکر په تور باندې ویل نه دی په کار چې سره ذکر کوي یا خدا یا خدا یا خدا دا نه دا غلطه ده اسه که په الفاظو کې استعمال شي چې خوده ویلي دي یره دوی نعمت نعمتونه په مونږ باندې شوی دي او اے مؤمنانو تاسو سوال کوئ په سورۃ فاتحه کې چې صراط الذین انعمت علیهم هغه نعمت په مونږ باندې شوی دی مونږ یې نعمت در باندې شوی او خو تاسو بیا مغضوب علیهم او ظالین ګرځیدلی تاسو په خپل کتاب کې تحریف کړی دی انعمت علیکم واوفو بیادی پرواله کې په لوز ما باندې او چې کله اسلام قبول شونه فتقون ذکر کوي چې اوسو د تقوا اختیار کوي رهبانيت پرې دی دا مسله ده چې اشترا به کتاب الله رضی سه حکم دی ولا تشترو بیاات ثمنن قلیلا مغره کوي پایاتونو زما باندې دا دنیا لگا نو استاد محترم یو صورت دا دی چې یو ځای کې مسله بیانول فرضي وي معنا غلاخه کې بل عالم نشتا شرکیات او کفریات په غلاخه کې شروع دي نو په دغه ټیم کې د خلکو نه مطالبه د اجرت کول چې زب بیان علیکم چې مال پیسې ټکی را کوي دا حرام دي ځکه دغه ځای کې دعوت فرض دی او په فرض شی باندې پیسې ټکی غستل دا حرام وی دیو جنا د هر پیغمبر په بیان په هر یو پیغمبر باندې بیان فرض وی ځکه دا پیو پیغمبر په وخت کې بل پیغمبر وینه نه پاغه علاقه کې او کوینو په هر یو باندې مستقل دغه دعوت فرض وی نو پیغمبرانو باندې چې کله دعوت فرض وو نو هغه له اشترا په دا کتاب الله د الله پایاتونو باندې دا حرام و آیت نمبر 180 لا اسلکم علی اجر لا اسلکم علی اجر نشوافه او متقدمین او متأخرین او احناف ټول په دې متفق دي چې کم ځای کې مسله بیانور فرض دي پاغي باندې اجرت غسل حرام دي لکه تاسو ته ماویل یو ځګی شرکیات کفریات شروع دي او یو عالم راشي هغه زما بیان علیکم چې مال تاسو پیسې راکړي مال دومره دومره اړه راکړي او هغه مثلا نه بیانې دی عالم نه الله تپوس کوي دویم صورت چې قران د دم په تور باندې رسل دي بس صرف په اعتبار د علاج معالجه باندې چې په دغه لوستلو کې څه ثواب مقصد نوي ذکر مقصد نوي صرف دم او د علاج په تور باندې په بل چا باندې دم په واچي خپل څه ثواب او نیکی مقصد نوي نو په دې باندې پیسې اغستل عند العلماء جایز دي او دوی د دې لپاره حدیث د لدیق پیش کړي چې هغه مار چې چلے مشر دماو نو پاغه باندې هغه صحابي پیسې اغستې دي د دمګرو د پاره سلار پکې ملا شو خو یاد ساتي چې اخلي نو بیا بس اخلي هغه صحابي دیرش غړې په دې دم باندې اغستې دي او دا له 10 روپۍ درکې ته جزاک الله ډېر غټ کار دا دم بس پکوي نو په دم باندې ماخلې چې اخلي بیا چې 10 غړې نشي یو غړ هوته واله کنه یو غړ کم اس کم نن سبا یو لاک روپۍ دي بلار بغړه چې اخلي اتیا زر او یو لاک روپۍ په دم پکې او درود دم درود ورکه نو یا خو اخلم او چې اخلم چې سنا سره مټوخه پیډه کشي کنه لس روپۍ در کې ته ته لا جزاک الله مو وای دا بیا په دم پس خندار داسې نه دی پکار نو په دغه صورت کې دا پیسې اغستل په دم باندې وای دا جایز دی بنای شرح دای ذکر کړی دی 400 341 صفحه نه هم دل کې او دا یو قسم له دوايي ده او دوايي باندې اجرت اغستل مباح وی شامی په مجموعه الرسائل کې ذکر کړی دا جایز دی دویم جلد 157 صفحه دا او مفسود کې امام سرخسی ذکر کړی دی 158 صفحه سلورم جلد کې دریم صورتو هغه عمل چې مسلمان پورې خاص نه وي هغه عمل مسلمانم کولای شي کافرم کولای شي نو پاغیم اجرت غستل جایز دی لکه جماعت که مسلمان جوړیم جوړول شي کافرم جوړول شي د مجاهدینو د پاره مورچه رباتونه کاغه کافر جوړی که مسلمان جوړی جوړول شي ریل دی کدا په کافر په کپنه کې جوړیږي کله مسلمانانو په کپنه کې جوړیږي پدې چې کافر غستې چې مسلمان به هم غستې شي دریم دا زیری سلورم هغه عمل چې ثواب پاغي کې وربخل وي بل چاته ک ژوندې دې کملې دې لکه تلاوت د قرانو کې او الله دا ثواب ما پلا کې ته بخلې دې په دې اتفاق د علماو دې چې په دې اجرت او پیسې اغستل حرام دي دا سلورم صورتو چې پاره کې چاته ثواب بخلوي نه پدې باندې پیسې اغستل بل اتفاق حرام دي او لا تشترو بیاات الله کې دا داخل دي دارنګ اغستون کې او ورکون کې دواړه ګناګار دي شامی 15 درشم صفه 15 جلد کې 167 168 صفه کې دارنګ شرح عقیدت الطحاویہ هغه کوم 286 سفر چې دا حرام دي پنځم صورت دارې چې قران کریم په تراو کې په اجرت لستل او په دې باندې پیسې ورکول دام په اتفاق د علماو سره من دي حرام دي السنن والمبتدعات 160 صفحه قیام اللیل د علامه مروزی 246 صفحه ده چې په تراو کې قران لوستل او پاغي پیسې اغستل خلکو سره پاغي باندې اجاره کول د حرام دي ناروا دي اختلافي مسله اوس دا یو صورت دی چې آیا اجرت په تعلیم د قران باندې جایز دی او کنه دا مسله اختلافي ده تر پردي معشوم ته سبق خای قران ترجمه او ته خای ټکی ناظره او ته خې پدې پدې مدرسه کې سبق پڑھاوي پدې پیسې اغستلې شو کنه شي اغستلې په دا مسله وګدره وی اختلافیه ده علامه عطا ابو قلابه امام مالک امام شافعی امام احمد او امام ابو ثور دا ټول ذکر کوي چې په تعلیم بل ته په سبق خودلو باندې اجرت او پیسې غستل دا جایز دي علامه قرطبي د امام ابو حنیفه رحمه الله نه په دم اچول باندې اجرت غستل د دیم جواز نقل کړي دي علامه زهری ذکر کړی دی چې په دې تعلیم القرآن باندې پیسې غستل مکروه دي او امام ابو حنیفه رحمه الله تم دا منسوب دي دا داغه مسلک دی چې په تعلیم او د قرآن باندې اجرت غستل دا حرام دي ابن حجر په فتح الباری کې ذکر کړی دی قاضی عیاض نقل کړی دی چې استیجار په تعلیم د قران د ټولو اهل علم په نسبانه جایز دی سوا د حنفیانو نه حنفیان چې دین هغه وي په دې تعلیم تعلم به پیسې نه علي خدار متقدمین او حنفیانو فتوا وا متأخرین او فتوا دارا چې دی وي د ضرورت د وجنه په تعلیم تعلم باندې پیسې اغستل شي شامی مجموعه الرسائل 158 صفحه ولنی جلد کې په دې کې رد کړي دی په هغه چا باندې چې عیسی له ثواب د پر ختم کوي او پاغه باندې پیسې لري یا پاغه خوراکونه کوي دلائل د فریقین داری سوک چې یره پیسې غستل په تعلیم تعلم ناروا دي حرام دي یو لا تشترو بیاات سمن قلیلا آیات ته ګوري دویم حدیث ته مسند احمد دی د عبدالرحمن ابن شبل اقرا القرآن ولا تاکلوا به قرآن لولې په دې خوراک سکاک مکوي دریم ابو داود کې روایت دی د عباده ابن صامت چې قوس او لیندې اغسته و نبی له سلام داغې نه منع کړو سلورم په بهقي کې روایت دی چې قران کریم باندې څوک خوراک کوي داغه په مخ په سبا پورز د قیامت باندې غوخه نه صرف اډو کی وي پنځم ترمذی کې د عمران ابن حسین رضی الله تعالی روایت دی چې قران لولې تاسو په دې خوراک مکوي دا قرآنی آیات او د درې سلور احادیث دا دال دی په دې باندې چې یرا په دې باندې قرتا دې باندې اجرت اغستل ناروا دي څوک چې مجوزین دي او هغه دا جایز وایي هغه یو حدیث د لدیق پیش کوي چې دغه مارچی چره لړن چې چره په دې د په دم باندې صحابي ګډي اغستې دي نو پته لګي چې تعلیم علی الطاعات اجرت علی الطاعات دا جایز دی بل بخاری کتاب الطب کې د ابن عباس رضی الله تعالی روایت دی چې صحابي سمال اغسته وینا حق ما اخذتم علی اجرن کتاب الله ډیر حق چې تاسو په الله اجر اغسته لري اجرت هم اغسته لري دا د الله کتاب دی اغسته شي په دریم د بخاری د سهل ابن عبد الله او د سعد الساعدی په باب د نکاح کې دا روایت ذکر کړی دی چې را تزوجتک یا نکحتک بما معک من القران دا خزتا ته ملاو شو د قران په عوض باندې اجرت کېدل شي علامه زلعی په حواله د بهقی لیکلی دی چې تعلیم القرآن خلق ته عطیه ورکول شي په دې باندې اجرت او عطیه هدیه ورکول شي دارنګ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ با قاری القرآن هغه ټیم کې چې چا وا ماشومان ته سبق خودو نو د 15 درهم نه والي تر یو نیم سل 200 درهم پورې باغ تنخوا ورکوله عمر فاروق رضی الله تعالی په دور کې دا ته قتل شي د عمر فاروق سیرت وګورئ ناغه د 15 درهمه 50 درهمه 200 درهمه قاضی له تر 2 300 پورې باغ تنخوا ورکوله یره 15 درهمه خړې لګی نه دي هغه ټیم کې پلس درهمه باندې ګډه وا لکه زکا زکات په نصاب کې چې کوم علما ذکر کوي چې را په ګډه باور کې کې ګډه نه لس روپۍ باور کوي نو په لس درهمه بغډه وا نو معنا به یو قاری القرآن لبه یو نیمه ګډه په میاش کې ورکوله او د ګډې قیمت نن سبا د چتر کوچان نه تاسو کې یو لاک روپۍ ګډه ده تقریبا نو په کار دار چې قاری القرآن له لاک یو نیم لاک روپۍ دا تنخواه ورکړي شي حکومت زمونږ شته دی نو او کو چرته کې وی نو ډیر کم به چې احساس بکی وی دی وجنا عمر فاروق رضی الله تعالی تنخوا ور کړی دا او پتا په اجرت علی الطاعات دا سم مستقل حرام نه دی علامه روح المانی رحم الله ذکر کړی دی چې بعض علما په دې دلیل نیولې د پاره د مجرد علی طاعت اولاد دې او بیا فرمایي چې په دې کې احادیث موجود دي کم چې بعض خلکو د دینه د اجرت له طاعت د منع دلیل نیولې دي او حدیث راوړي دي وې کم احادیث چې په منع کې راغلي دي په ټولو باندې کلام دی هغه ټول کم احادیث چې ذکر شو داغه صالح د پاره د حجت نه دی ا کمزوري دي کم چې لیندې اغسته وا او پاغه کې نبی رسول الله ته صح وعید ور کړو علامه عینی لیکلی دی داوه د صحت د حدیث د قوس دا به دلیل ده دا زیلعی د امام بهقی نه نقل کړی دی چې سند د حدیث د قوس دا مسترد دی په دې کې اختلاف دی په نقل د عباده ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې هغه ظاهر د دې حدیث سره نه دار چې متروک دی دا حدیث یا دا حدیث دی دا ټول منسوخ راغلی دی او چې کوم روایت صحیح دي نو پاغه کې اخذ او غسل جایز دي دارنګ حدیث د عباده ابن ثابت هم صحیح نه دی کوم چې مخکې ذکر شو او امام احمد رحم الله فرمایي مغیره ابن زیاد راوی ضعیف الحدیث د دې په سند کې مغیره ابن زیاد دی او هغه ضعیف دی منکر الحدیث دی دارنګي پر روایت د ابي ابن کعب چې هغه هغه منقطع دي علامه قرطبي ویلي دي کم چې اقرا القرآن ولا تاكلوا به دي علامه ابن حجر درای کې ذکر کړي چې په دې باندې کلام دی دا هم کمزور او ضعیف روایت دی دیو جنا صحیح او قوي خبره دارا چې یو انسان د ایصال ثواب د پاره تلاوت کې ختمونه کې پاغه باندې پیسې غستل حرام دي تراو کې ختمونه کې پاغه ټیکې کې دا حرام دي او کچرته کې مدرسه کې په جماعت کې تعلیم تعلم د پاره یو عالم ناس دی نو هغه باندې پیسې اغستل دا جایز دي او کنارواوی نو عمر فاروق بنور کوله یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد د یعقوب علیہ السلام دې زنا دا مقرر کولی مخکې ترغیب بن نعم او اوس ترغیب به تخفیف ورګی او دې زنا شپږ خطابات ذکر کی اورنه خطاب تر دوش پیتم آیات پوری ولا یوخذ منا عدل نباغستل کی ددن سمال ولا هم ينصرون نو نباد دوی امداد کې دلې شي ګور دنیا کې د خلاصي لارې د سلور لارې پینځو یو دا لکه عام روټین دا وی یو رور دی هغه سره لایسنس وی بل رور به لایسنس سره گاډه چلای چې کم یو نه دا چته کې اکسیډنټ وشي ماشوم انسان ته قتل شي نو زر دا کم لیسن سوالای دې ځان ورګي چې راګه ماشوم ما والے دی ا به لیسن څخه بیا نه خلاصيږي هغه ته مسله ګران وي د مجرم په زبانه غیر مجرم ځان ورګي چې ضرور ز خلاص کما پلار خلاص کما دا تر خلاص کما دویمه طریقه د خلاصي بیا دا وی چې دا نه نو شپارسونه وګوري یو ته ټلیفونو کې بل ته ټلیفونو کې شفارس دی اول جی ناظم صاحب ته وای فلان کی ته وای چې خبره چې په دې باندې مونږ شي نو بیا مال نوې کار والی مال ډېر لارې اواري نه چې کله مال یو لور کې بل لور کې خېټه ولا ډکی کې بیا ما مسله حل شي چې په دې نه حل کېږي نو بس جلسې جلوسونه شروع کی ډله ټپل روانه کې روډ په بند کما دا بو کما دا بو کما الله کریم د مجرم د خلاصي د سلور لارې دغه مجرم په زبان غیر مجرم نیول لا تجی نفسنا عن نفس شیئا د مجرم په زبانه بغیر مجرم بالکل نه نیولې کیږي دویم شفارسو ولا يقبل منا شفاعتنا د مشرک نفس نه با شفارسم نه قبليږي درې مال لګولو ولا يؤخذ منها عدل نه باردن مال قبليږي سلورم ډر ټپر استعمالولو ولا هم ينصرون آیات نمبر 118 کې سورت قصص آیات نمبر 21 کې او سورت تحریم آیات نمبر 11 کې وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کله چې خلاص کړی وې مونږ تاسو د فرعونانو نه بلا ان انعام د طرفا درف تاسو نه ډیر لوی ذالک اسم اشاره دی از علالولو تشی لوی امتحانو کذالک اسم اشاره دی خلاصولو تشی نو دا لوی انعام بیا بلا بیا به معنی د انعام سره دی فرعون به د خلکو د ماشومان ولې حلالول او فرعون سمانه فرعون سم مطلب معنی صدا فرعون لغت په اعتبار سره لوی کورنۍ ته وایي بڑا ګر لوی کورنۍ لوی کور بیا چې د په عاد عمالقه او بادشاہ چې کومو دا د عمالقه او د بادشاہ لقب چې د هغه به فرعونو لکه د روم بادشاہ ته به قیصر ویلې کېدو شاهان عجم ته د عجم او بادشاهانو ته کسرا ویلې کېدو د ترک بادشاهانو ته بخاقان ویلې کېدو د حبشو بادشاهانو ته نجاشي ویلې کېږي د هند بادشاهانو ته راجا ویلې کېږي د سمرقند باچا ته به ساسان ویل کېدو د یمن باچا تقیل ویل کېږي د حجاز باچاهانو ته شیخ ویل کېږي د دکن باچا ته به نظام به لیکې دو لکه زمنګ د ملک باچا ته چې وزیر اعظم به لیکي د هر یو ملک د بادشاہ نو دغه عمالقه او بادشاہ ته به فرعون ویل کېدو نو دا فرعون چې د موسی علی السلام په وخت کې ولید ابن مصعب ابن ریان د د خپل نوم دغه ولید ابن مصعب وې د خوب لیدلو چې د دې قبطیانو د طرف بنی اسرائیل د طرف نه یو اور راوچت شو د قبطیان اوس فزول د چې د دې خوب تعبیر او د پوسو نو چارته چې دې کې بداسه سوق پیدا کیږي چې هغه د دې قبطیانو د بادشاہي ختمې نو د ماشومان رالول شروع کړل چا دا ویل دي چې نجوميان ورته ویل دي د نجوميانو دا خبره غلطه ده چیرې داسې داسې وکیږي داسې واخره نږدې دی او کافرو کاغه په عمل کړي نو داغه لپاره نور نجومیان د سره خبرې ګینه نه دوی ته سپاته وي اصل خبره دارا چې د دو نیکو د ابراهیم علی السلام د بیزتۍ اراده کړې و د دې فرعون نیکو مشرو کله و چې هغه د خلکو د خزو بیزتی کولا او چا سره به خيستا زنانا او بيبي نه پر خودلا یا ابراهيم عليه السلام روانو خپل بيبي و سره وا چې کله د ته پته لګېدلې ده نو دته هغه بیبي په زور باندې واپس کړي دا اگر چې هغه ظالم بادشاہ بسنګ لاش نږدې کول نه هغه په لاش شلې دو خو ابراهيم عليه السلام خپه کړو اگر چې بیا د بیبي لا خپل خلورم په خدمت کې ور کړی و او داغه په اولاد کې بیا اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام او نبی علیہ السلام داغه په اولاد کې دی نو باز به دغه ویل چې ګور دا د وینځ په اولانه کې وینځ نه د بادشاہ لور وا او د خدمت د پاره دی بی بی تور کړي وا نو چې کله ابراهيم عليه السلام خپه کړو الله کریم ول صاحب بچو کې ودا سے شوق پیدا کوما چې دنه برا بچای اخلي د تخبه په الټا کوي راتلون کې وخت کې باغه خزي وي او دام یو عذاب چې جنکه زیاتی شي او نارینا نوی کم وی داغي دیکبال نه کی قیامت نخم دارا چې زنانه به ډیریږي او سړی به کمیږي د یو سړی په سر باندې 50 زنانه وي 50 تو زنانه به یو قیم او یو سړی قیامت ته نږدې او دوی به اپریشن به ولا کولې صحیح صحیح معاینه به ورلا کولې چې د ماشوم څومره وخت شوی دی دا ماشوم به کله پیدا کیږي او په ورځ باندې پاټین کې بیا غوي حاضرو چې څنګه به الکو بس پازه کې به پچاړه کې خدا یا یو کند ته به غورځه خاره به پیواچولې او که جنې به ونه غبا ابه ژوند راوغستله کله چې دوی تختیدل فرعونیان ورپسې وو روستو چې دوی وکتل فرعون لخر را روان دی ملګری موسی علی السلام ته جمع خوګیر شو کلا ان معی ربی ما سره زما رب در سره دی ما با الله نه ذلیل کوي الله حکم وکړ چې را دریا په همسا باندې وها هغه کې لارې جوړې شوې او دوی پورې وتل فرعونیان چې راکوش شو الله غرق کړلو موسی علیہ السلام زما سره زمارت دی کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی غار سور کې بر کافران ولاړ دي د الله رسول کا سره خطه کړو مونږ ویني مونږ خو گیر شو یو ان الله معنا الله زمونږ د دواړو ملګری دی سالته کې معیر ربي موسی علیہ السلام وی الله زما سره دی او غرق کړل منګه فرعونیان او تاسو ورته قتل فرعونیان غرق شي دي که فرعون غرق شوی دی سو کوئی چې فرعون نه دی غرق شوی فرعون آل غرق شوی دی او دار منطقيان مشر محقق توضیح هغه وی چې یو رساله لیکلې و نجات فرعون حالانکه او دې قاعده ته کتلې چې مضاف لا حکم مضاف له مضاف له قید وی جاءنی غلام زید نو غلام راغلی وی زید نه راغلی اغرقنا آل فرعون آل غرق شوه دی فرعون نه دی غرق شوه حالانکه د نور قران نو لوستلې سورت اسراء یوصل درې میات کې چې فرعون غرق شوه دی سورت یونس 90 نمبر آیات کې چې فرعون غرق شوه دی سورت زاریات 40 نمبر آیات کې ولې ورځ وسره نه وي ورځ وسره هم وي ولیکن شپه ولې ذکر کوي ځکه چې اسلام کې شپه مخکې دا ورځ رسته ده دانن شپه دا د سبانه ورځ حسابيږي شپه مخکې دا ورځ ورپسې رسته نه وي ځکه دنیا کې اصل تیار وا ټول دنیا اول تیار وا رستو الله نور ستوري سپوږمۍ پیدا کړل نورنا شو نورنا رستو دا تیار مخکې ده دانه چیر او یا زره ته قتل شو موسی علی السلام چې کړل هغه خبره کمزورې ده او په هغه وخت کې دا غوي په دین کې توبه وستل دا او جزان به قتل تاواله کې بیا الله معاف کړی دي چې کله دوی اراده کړه کړی و اوس حیات بعد الممات ذکر کړي حتا نر الله جهرتن تر دې پورې چوخه مونږ ته الله په ډاګه باندې الله ور سره د الله خبره او شوي دوی وینا نه مونږ به وینو واخذت کوم صاعقتو پس اونی ول تاسو لره چغي وانتم تنظرون او تاسو یو بل تکتل چغه پیواله شولا او دی ټول لته وټه کول مړ شو موسی علی السلام یا الله قوم به ما ته چې تا مرګ لبو دلیو دا مشران الله ته ژوند کې ثم باسناکم من بعد موتکم بیا موږ را پورته کړی تاسو پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ یو موت اصلي دی او یو موت امتحاننا معجزتن وی کم چې امتحاننا معجزتن وی داغه نه پس بیا جون راتلی شي لکه عزیر علی السلام الله وفات کړی دی بیا ژوند کړی دی دوی دلته کې وفات کړی دی بیا ژوند کړی دی خدا چې کم تعذیبن او کم چې حقیقتا موت دین او انهم الیهم لا یرجعون دا الله فیصله دارا او په دې صورت کې پنځه ځایا د مرګ نه پس بیا ژوندون ذکر کړی دی پنځه واقعات داسې ذکر کړي یو واقع چې نو دادا او پنځم واقعا په 260 نمبر آیات کې دا ذکر کوي په دې صورت کې پنځه واقعات چې مرګ پر راغله دی الله بیا ژوند کړي لکه یو دا شو ثم باسنا کوم بیا راپور تکړه مونږ تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ تذلیل الغمام دبل نعمت دی نه چې د سرسور او نه د خوراک پروګرامو دا د سوري په ځای باندې ور دوی په سر باندې اوریز ولاړه اوریز به له سر د پاسه ګرځیدلې او دارنګي د خوراک د پاره بو تعالی ترنجبین والا ځان ترنجبین د کوڅو په شان سپینو پاستو دا په سرونو په پانو باندې په صفاګټو باندې دا پراتو سارلا لکه واوره چې وریږي او سهار له جمع شي وي او مړزان به نږدې نږدې ګرځېدل او دوی به رانیول او په خول به وانزلنا علیکم المنا والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم او مړز ګرم او ترنجبین یخو ګرم او یخ چې برا یوځې شنو دین اعتدال پیدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قدور سره کوچ خړلې معنی عام د دې عربم ډیر شوق کوي دوی وی چې نه موږ له پیاس پکار دی وګ پکار دا دال پکار دی رستو ذکر کوي الله یو ما ظلمونا د ظلم نو کړه په موږ باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن او دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی او اذ قلنا ادخلوا هذه القريه کله چې موږ زې دن شي دی کلیتا بیت المقدس تا او زر د چې زیات بکو اجر د نیکانو فبدل الذين ظلموا پس بدل کاغه کسانو چې ظلم وکړو قولا غیر الذي وینا سوا دا غنا چې دوی ته ویلې شوی وا ظاهری معنی باندې اشکال لې هغه دار چې بدل ک ظالمانو هغه وینا داغه وینا نه سوا بل وینا چې کوم دوی ته ویلې شو دا الله وینا نه بدل کړي دا خبره خو خطا ده د الله وینا یې بدله کړې و بلدار چې د دې معنی د دې اشکال جواب داري چې دا بدل فعل چې دی دا مفعولین غواړي دلته یو ذکر دی بل حذف شوی دی اصل کې دا سه دی بدل متعدقی مفعولین ته دلته یو دی چې قولن دی د الله وینا بدل کړه په هغه وینا باندې چې هغه غیر وا د ویل شي وینا نه یا دا بدل په معنا د اخذ سره دی معنا اخذ الذين ظلموا واغسلا هغه کسانو چې ظلم وکړو وینا غیر دا غنا چې دوی ته ویل شوی و مشربون زید او بوس کلو خپلو او ته ویلې شو یو کلو وشربو خره تاسو اس کې تاسو د رزق د الله نه ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر زه تاسو پس مګه کې فساد کوونکی او دا نعمتونه او ته الله ورکړل د یو غټه نه دولس چینه ځکه دولس قبیله وي ویس قلتم کله چې ویلو تاسو اے موسی لن نصبر علی طعام واحدن چرې منګه صبر نشو کولې په یو قسم خوراک باندې خوراکونو خودو همیشه د پاره د یو قسم دا براتل څومره سيزونه چې غختلی وکنه ټول بادګیرو ګیسی سيزونه او علیکم بالعدس فینه قد قد سفی سبون نبیا روایت ذکر کوي چې تاسو دال ډیر خورئ د سره اویا انبیا مقدس ګرځیدلی نه دال و استرګو نوخ کې به دا سړی زړه نه راکې زړه نه راکې ګیس دومره پیدا کی چې په دماغ باندې حاوی شنو سترګو نوخ کې راځي زړه نه راکې ټول بادګیر سيزونه دی وختلو پیغمبر موسی علی السلام وتوي اتستبدلون آیات تاسو طلب د بدلولو کوي دا غشی ادنا چې هغه ډیر کمزورې په بدل کې هغه اصل کوي دا غشی اتستاخذون مان ده آیات تاسو اخلي هغه شی چې ډیر کم دی په مقابله دا غشی کې چې ډیر غوره دی چې دوی ابراهيم عليه السلام ته ځان منسوب کاو او نور قولونو د دې په باره کې علامه بغوی ادارنګي علامه ماوردی ذکر کړی دي وصابین من آمن بالله چاچی ایمان راوړل د دوی نه په الله باندې تزلن ایمان راوړو صرف د خلی مؤمنان خډیر دي والیوم الاخر پورز رسنه باندې وعمل صالحا